صدق الله العلي العظيم الله جل جلاله په دې آیات مبارک کې مسلمانانو بندگان ته د یو عظیم الشان عمل بیان کړي چې هغه تر منځو تر روژو تر زکاتو تر حجو تر عمرو تر دې ټول افضل دی د آیات په مضمون سره افضل دی د حدیث په مضمون سره افضل دی د عقل په نسبت سره که عقل ورته متوجه شي افضل دی یقین ځکه مشکات شریف کې د حدیث شریف راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سنام الاعمال یعنی بوک د حملو بوک معنا هغه دی چې دا غن پر بدن باندې پروت دی چې د قوت هم ډک دی د رفعت هم ډک دی لوړ هم دی قوي هم دی هغه چې شې دی رسول الله او الجهاد فی سبیل الله والجهاد کول نو دا یو معزز عمل دی یو لوی شان دی په دغه نسبت سره دا ضرور دی چې یا یې واورو یا ووایو دا لږ کښته کړئ چې راغی دا حضرت عبدالله ابن رواحه صاحب څخه روایت دی نو صحابه کرام سره ناست وه ده چه ویل ولو نعلم احب الاعمال الى الله لعملنا ولهی خدای کش کی موږ یو په دې اسلام کې یو بهترین عمل پیژندلی وای نو موږ باغه کړی وای دا بهترین د اعمالو دا سرپرست اعمالو هم کړی وای د دغو صحابه پر تمنا باندې الله جل جلاله دغه آیات کریم راواستاوي چې یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم خدا و ای مؤمنانو زه وتی ته یو تجارت یو سودا دروښیم هل ادلکم ایا زه وتی ته دلالت او ښوونه درکم علی تجارت پر یو سوداګری باندې چې هغه تجارت د خدای سره دی د دوبی سره نه دی الله وایي زه یو تجارت تر وښیم تنجیکم من عذاب الیم چې د هغه تجارت ګټه خلاصون دی د عذاب سره خدای د دوبۍ د ګټې خونو په موټر کې یو لس زره و شل زره و دېرش زره و څلوېښت زره و پنځوس زره دا به یې مانا یا الله جل جلاله وایي زه به داسې تجارت تر وښیم چې د هغه تجارت ګټه تنجیکم من عذاب العلیم خلاصون دی ستا د عذاب د پروردګار چې مطلق او مطلق ته د خدای د عذاب خلاصي بس ګواد مهمون شان د دې تقاضا کوي چې وو خدای دا تجارت راوشه الله جل جلاله وي تؤمنون بالله ورسوله ایمان راوړ پر خدای او پر رسول باندې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله په خلو ویل فزړه ټاپه کول تصدیقول دا وکړه وتجاهدون فی سبیل الله الله پروردگار الله جل جلاله وای وای دوهم جهاد وکفلار مجاهده وک قربانی ورکړه بل آیات کریم دی پروردګار جل جلاله فرمائی چی ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه خدا وای دا د انسان وجود و بدن ما پیدا کړی دی برته زه دا خپل پیدا را نسم خدا وای پر ما باندې ځان خرڅ زما سره سودا وکړه اوس نو چې خدای وایي زه خریدار د نفس د انسان یم په مقابل د جنت خدا موږ ته واورېدل ازم خدای در باندې خرڅ کړی مې دی ځان نو په جنت ماس ابل وای در باندې خرڅ کړی مې دی نو په جنت تاغس اوس په نو دغه خرید او فروخت یو نشانی لري یو بازار بلري یو دکان بلري یو تان بلري یو غزانه او مترانه بلري که ای خدا وای زه خریدار يم بنده وای زه خرڅون کوم خدای درلم نو څنګه دی نو معلومدار دا چې په خله سودا نه کیږي سودا خامخا سمن او مسمن غواړي سمن پیسې بولي مسمن مبیحه غواړي ځکه باید د نسیه بن نسیه کتاب وای باطله د چې ځان زما پر تا باندې ستا پر ما دا بیان ده زما شی ستا ستا غیر زما دا سودا نه ده را میدان چې کې چې دی نو دا معلومه ده چې پروردګار د بنده سره خریدار دی او بنده پر دې پروردګار باندې خرڅونکی د خپل نفس دی دا خامخا یو نفانی غواړي یو ځای غواړي د پور سودا خو خدای نه کوي نغد غواړي نو بیا راو پیسې واخلي نفس راو جنت واخلي نو څه په وکم په دې نفس چې وشي پر خدای خرڅوم یا یې خرڅ نه کوي څنګه یې وکم کم ګنج کې یوس پروردګار جل جلاله وایي یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون الله وای و بازار ته د جهاد ورواشه او گنج ته راوړه د جنگ گنج ته راوړه د جهاد گنج ته راوړه لکه نو نه چې اج سودا د وس ولنو خدای تعالی وای دا نفس پر ما باندې خرڅې ز خریدار د د نفس تایم نو وګنج ته د جهاد راواشه ونس میدان ته راوړه مبيعه تسلیمه جهاد خو وکړه نو یا به قتل سی یا به قتل کې دا نو دواړه وسره تړلې دي یا به ځان غر کې یا به وکاجلالونه یا به سر بایلې نو پر خدای دې خرڅ کړی دی مقابل جنت دی د الله په وینا او په وعده او په خبره کې خو هیڅ شک شبهه نشته او یا په سر سره د غنیمت راوړي ګټه نو دا معلومه ده چې پروردګار جل جلاله وعده د خرید د انسان سره کړی د انسان خرید د خدای سره کوي دا هغه خرید د پاره یو بازار دی بازار سته دارنګه الله جل جلاله د جخري د پاره بازار د جهاد، بازار د قتال، بازار د جې سرشندوني و د قرباني ټاکلې دي چې ودې ته نه نه نو الله دې توفیق راکړي یقین د خدای سره چې کومې وعدې مؤمنانو کړې دي پر هغو وعدو باندې الله جل جلاله چې کومې احسانونه او کوم سمونونه یې شي دي هغه الله جل جلاله مکمل ورته ساتي ځکه چې د خدای په وعده کې خلاف نشته د خدای په وعده کې خطا نشته د خدای په وعده کې کمی نشته نو الله جل جلاله خریدار د نفس د انسان دی او په بازار کې د جهاد یې رانیسي لکه د سونا بازار جلای مثلا د سګریټو ګلی جلای مثلا د ټیرو ګلی جلای خدای په دا بازارو کې د دې د افارو کې انا ګلی لري نو خو دارنګه پروردګار جل جلاله د دې سر د قربانۍ یا د دې سر د شندنې یا د دې خرید و فروخ د انسان د بدن دا خو یو غټه سودا ده دا خو بل سونا لا سونا ده نو پروردګار جل جلاله د شي عام تور یو گنج نه دی ورته جوړ کړی بیا الله جل جلاله د جهاد په میدان کې د شي خاصه غلې د خزو ورته جوړ کړی دی چې ودا خزې چې راواچو د جهاد په میدان کې د خزې دکان ته راوړه په دې کې نو زما استاد سودا الله وې سره کېدلی شي بیا به نو ته خرڅوونکی زه رانیوونکی نو بچنې دې سره وهویې دی چې ته به په دوو جنتو یې در کوم الله پاک وایي په یوه جنت یې راکړه اخر نو په هر څو چې ولاړې د خدای په دربار او په رحمت کې کمې نسته لنډې کتاب کې راوړي دي وایي یو سړی و راري سوی و ادب دي په یو کوڅه کې یو زنانه پر پیښه سوله باره یې ورته سړی هغه ور ها او زما په کور کې مریض دی دا خو دا یو تجربه په ښکاره کوله نو ته دلته راسه دا مریض به یا را سره سایه ته کې یا به را سره نمر ته کې یا به را سره دننه کې یا به کور کې څوک نه لرم دی ښه سړی و بزرګ سړی و درځه هغه چې کم دی کم دی مریض په خونه کې دی چې دی ورننوتی په خونه کې څوک نشته بیا د ورته مریض کم دی د ښځې ورته مریض زایم چې ستاسو دی پوس ول څه وکم دا چې څه ورته وکړل وای د ده در خوله یو غلبله وختله چپه سو زاره یې ځای پر ځای وچاودله او کتاب راوړي د خدای په اولیاو کې داسې خلاص بس بالکل مړ چې ښځې سره واړوي راواړي سړی مړ شو چې وایي زوی ورور دې ونه داسې ټکی راکړي سړی یې راکش کړي راکش کړي د باندې وغورځوي دروازه یې وتړله پر سړي باندې خلک راغلل د پېر شول خیر خو نو بیا یې غسل کوي بیا یې دفن کوي بیا یې کیسه کوي خود به اقربا خبر سوي چې چا مړ کړي چا مړ کړي هېڅ لارو لاره کې نه ویستله نه ټپ باندې ستا نه زخم باندې ستا نه خفه باندې ستا نه یو ضربه باندې ستا شی نسته نه نو بیا وایي د دې ښځې خوله نه ودرېدله باره یې په خپله سر ورپورته کوي یو وخت و یو بل کور والا ښځې چې وویله ولخوري په ما خو بیا دی ټکی پورې سوی ویل څنګه ولخو مړی مې وکړ څنګه مړې نو کې دا چې ما غوښتل دا چې وسول خیر هغه ما شام وسلی ته ویل نو کې په داسې پیښه کړې دا وله او دا کیسه سره ولار سره چیرې سول چې دا غوري چې دا دغه کوته دا دا کیسه ګرد خلاص کتاب راوی وای خلافت خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر صاحب دی واقعا چې دا سړی د دغه څخه ځار چاو دی چې فقط د ګناه مذاکره ور سره سوي نو بیا وای دی راغلی و دې قبر ته ودرېدی دغه آیات شریف ورته وای ول ولمن خاف مقام ربه جنتان ول خدا وای څوک چې زما د حضور وو زما د حساب وو زما د کتاب سو بیریږي هغه ته دوا جنت ورکول یعنی ته به څنګه د غش کتاب راوړي دي وای د دې قبر د خوا غږ راني وسو ول نعم قد اعطاني ول و خدای راکړه د دواړه راکړه نو دا مې درجه درته ول چې بیا نو چني دي د خدای سره وه په هر څو جنتو چې ورکه په هر څو روزو چې ورکه په هر څو ولو خروج المان چې ورکه خو خدای خریدار د نفس د انسان په بازار کې د جهاد او د قتال دی نو حدیث شریف کې راغلي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک بیان کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر شهید چې په لار کې د خدای شهید شي الله جل جلاله دا د دې روحان په ججوري کې د مرغانو ګرځي چې هغه زرغونه مرغان چې شهید چې شهید سو دا د روح الله پاک جل جلاله په ججوري کې د زرغونه مرغ اچي ترد انهار الجنه څریږي پر دې باغچو روزو د جنت باندې دا څړک فتاكلوا من ثمارها خورکې د میوه سره د جنت دوه کسان د خدای په مخلوق کې د مرګ بعد د ستی خورون کې د جنت ته میوه دي یو پیغمبران دي یو شهیدان دي بالکل شک شبهه نشته پکې مګر دا نور که څه اولیاء د دنیا دي که څه علما د دنیا دي که څه بزرګان عابدان د دنیا دي ټول بیا د اوغ حساب او کتاب بعد د آخرت په ورځ چې جنت ته ولاړې فرق کولای شي نست دراغه وجه فاتخه یو د شهید ده یو د نبی ده د دې دوه هغه دشتي په دشتي بش سای وختل الله پاک جل جلاله بلا کیف روحان د دې زرغونو مرغانو په ججورو کې واچي و سر ته د جنت ورواستي او عزت سره اولا د دې جنت په بنګلو په دیولو کې څړ کوي تر هغه ساعت پورې چې قیامت باندې او وتأوا پناه راوړي وقنادلة من ذهب د سرو زرو منبرونه الله جل جلاله قنجلونه الله جل جلاله ورته جوړ کړي دي پر دې باندې ناست او گزاره ده دي چې په ذل العرش د الله جل جلاله بلا کیف د عرش در سوري لاندې دغه د زرو کندلان ورته ځړېږي دا د زرو منبرونه ورته ولاړ فلما وجدوا چوی بمعقلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا وای دی چې دا ښه عزت وو دا ښه لذت وو دا ښه درګاه او دربار وویني نارې کې وای الهي کشکې زموږ ژوندي وروڼه په موږ خبر وای چې موږ الله جل جلاله په داسې راحت وو په داسې عزت وو په دې نعمت کې ګرځولي یې دوی به هم زهد کړی وای په دې لار کې یعنې دوی به هم کوشش کړی وای ځکه د هر قریب دا خوښ وي چې خپل قریب یا د هر اشنای دا خوښ وي چې خپل اشنای پیدا کړي په دې ځای کې دا څه ارزاني ده وایي ابازان چې یو څوک تللی یو ښار ته نو پر ارزانه شي پیر شي فرج که دی خو پراسي چې سړی نه پر ورور لا نه دی خوښ پکې واچي نه خو معلومدار یا چې دی پراسو نو بیا خې پر بل نه کوي کیر وای هاي کښ کوم پلان کې ته ټلیفون وکړي ته خواره کې راته ورځ به در سره لاس مال ورکه کده وند لري دی او پلان کوي نه څه کوله بیا بازار درته راوکم کښ کې وای ته نو دا چې د جنت په میوو د جنت په بنګلو د خدای په دیدارو د خدای په رحمت او نعمت سره دی خو ډوب سو مور سو نو دا غواړي چې الهي کشکې زموږ ژوندي ورونه داسې وایي دا حضرت علي رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی قال دی ویل چې ان او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیان کړي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ویل چې ان الغزاة اذا هموا بالغزو كتب الله لهم براءة من النار کم کسان چې غزا ته د پاره د الله جل جلاله روان سو پر دې نفس روانې دو پروردګار او ملائکه ته وایي چې د د پاره یو چټي د خلاصون د ور ولیکي چې دا خلاص یقین وکړي اگر چانی صاحب یې راوی دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صدا بیان کوي وای د د روانې دو په وخت کې الله او ملائکه وای چې یو چټي جوړ کړي چې هغه د براءت من النار دی خلاصون د اور څخه بس په نفس روانې دو وای په اذا تجهزوا لغزوهم چې دوی بار بنه جوړي د پاره د غزا خپلې باه الله بهم ملائکته افتخار کوي په دې سره ملائکه د خدای هغه ملائکه چې د هر بنده کرام الکاتبین ملائکه دي وای پر دې نور ملائکه باندې فخر پکې چې زما صاحب دغه دی روان دی د پاره د الله رضا وفي اذا ودعهم اهلهم چې کوم وخت دی ودا رخصت اخلي د خپل قریبانو څخه بکت عليهم الملائکه جال پر دې باندې ملائکه وبکت عليهم الحيتان والبيوت او پر دې باندې وای د دریاب مایا د هوا مرغان ژړا کوي معلومه ده چې الله جل جلاله په دې قدم کې داسې تاثیر یې شي چې په دریاب کې مایان کوي په هوا کې مرغان کوي او یخرجون من ذنوبهم کما تخرج الحیه من سلب خیها دا چی دا صغائر ګناوی الله جل جلاله وربخشی وای دا چی دا ګناوی جنی پاته چی لکه یو مار چی در پوست ووزی کبائر ګناوی چی دی هغه توبه غاړي حق د مسلمان چی دی ادا غاړي لاندې دغه نو توبه ده بس او ويوکل الله بكل رجل منهم اربعين الله جل جلاله پر هر انسان باندې مقرر کی او یا ملائک يحفظونه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله څوک د مخ دي څوک د ورسته دي څوک پر یو اړخ دي څوک پر بل اړخ باندې دا د عزت او د احترام لپاره ورسره روان هغه شهادت مرګ په خپل اجل دی هغه نه ملایکه سړی را ګرځولی شي نه نه نه انسان را ګرځولی شي نه بله هغه د خپل تقدیر مسله دا د عزت او د احترام ډله ده چې ورسره ده او ويكتب له كل يوم عبادته الف رجل يعبدون الله وای په هر شواروز کې چې تیریږي د د لپاره الله جل جلاله د زرو عابدانو عبادت لیکي بالکل حدیث شریف دا وایي دا معنا فإذا صاروا بحضرة العدو چې ورسیږي و حضور ته د دشمن انقطع علم اهل الدنيا هم ثواب الله اياهم وای ملائکه دغه کاغذونه او کلمونه کټ کې شمیر د دغه حساب او ثواب ولې چې الله یې ورکی په دغه وخت کې نو چې نن نو د میدان حضور دی او په اصطلاح وای د تعرض ورځ دی ماپښین د خیره سره نور تعرض کیږي یا سهار تعرض کیږي دا د تعرض په ګړي کې دا د تعرض په ورځ کې چې کوم ثواب الله جل جلاله ورکوي د هغه سوی ملائکې چې دا لیکونکي دي دا لیکونکي ملائکې د لیکل څخه عاجز شي په خوله یې کلمه یې په زړه کې یې کفر یې په خوله یې عدل یې په زړه کې یې ظلم یې دې ته منافق وایي الله جل جلاله لکه د کافر سره چې جهاد امر کړی دی د منافق سره هم داسې امر کړی واغلظ علیهم خدای وایي غلظت پر وکړي شدت پر وکړي تکلیف ورکړي نو دا باندې وي نو فتكون الضربة والطعنة على الشهيد أهمأ من الماء البارد دغه ضربه چې پر دې شهید باندې راځي د شهادت په حال کې وای دا پروردګار جل جلاله پر د باندې د شي اسانه کوي لکه سړی او بچ پر یو نافام انسان باندې و پاشه دی واز ویلې نه خو زه یې نه فقط ویرهیی یې ویښهیی یې دغه رنګه ده دا د شهید په د مجاهد په جهاد کې چې د شهادت ټیم راځي دا مرمۍ ده ګولۍ ده هر شی چې دی هغه پر دا قسم باندې تاثیر پر کوي لکه سړي اوبه چې د انسان پر بدن باندې